بسم الله الرحمن الرحيم باب لسوق الاعمال بالنفس واحصائها عليها پدی باب کې شاه صاحب د دې خبره بیانول غواړي چه دا اعمال چه کوم انسان عملونه وکی نو دا اعمال اگر که بظاهر داس ښکاری چه دا فنا شو ختم شو خو لیکن خبر داسی نده بلکه دی دی اعمالو اثر اغا پا دی انسانی نفس باندی پاتی وی او د دی اعمالو اثار د دی انسان په هغه روح پوری ملصق شی او دا اعمال ته به وایې چې داسې ګڼل شي چې دا ختم شو لیکن دا ختم نی بلکې دا په نفس باندې شمار کول سی او دا یعنی نفس د پاره په ریکارډ کی ایښی شوی پراته یی او بیا به د یو یوه حساب اده سره چه کی کاوه شی ځکه تر اوسه پوری دا سلسله په داسی انداز ته تر چلوله چی انسان چه ده مکلف ده نو چه یو وار انسان مکلف شو نو اوس په د ده هر عمل هغه به څه کېږي هغه به حساباوه شي هغه به حساب کېږي نو داسې نه چې دا یو عمل وکړي نو ختم شي بلکې د هغه عمل هغه روح او د هغه عمل اثر د ده په نفس پاتې وي دا عمل د په حق کې بالکل ریکارډ کېږي او محفوظ پاتې وي دا اعمال او الت به د سره د یوې وسه کېږي حساب کېږي اشاس ابرادرومي او د دې آیتونو تفسیر دی وایي چې دې دا مقصد ده چې د کوم وروستو آیتونه ذکر کوي چې د کومه تشریح ما وکړه باب لسوق الاعمال بالنفس و احصائها علیها دا باب دا په بیان دی لسوق دی اعمالو کې یعنی خښیدلو دی اعمالو کی په نفس پوری چه دا اعمال په نفس پوری خښ وی یعنی دی دی اثر په نفس پوری چسپاں وی و احصائها علیها او شمار کول دی دی اعمالو علیها په دی نفس باندی دا په نفس باندی ریکارڈ کیگی او دی دی دا معنی کئی قال اللہ تعالی خدای پاک فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی هر انسان ته به هغه خپله عمل نامه آ په سټ باندې ور غاړه کو عمل نامی تا طائر اویل شو ځکه چې د عمل نامی به قیامت پورز داسی الوزی هر یو به هغه خپل خپل کس پسې ګرځي لکه مرغه چې والوزی او یو یو ځای کینی بل بل ځای کینی داسی نو داسې به د عمل نامی والوزی او مقصد دا دی چې د هر سړی ته به خپل عمل نامه آس شي آپ ورغاړه شي نو شاه صاحب وایي چې د عمل نامی په ورغاړه کېدل د عمل نامی په ورغاړه کېدل د دې دا مقصد ده چې دا انسان اعمال چې دي شاه صاحب ددې تشریح داسې کړي چې د عمل نامې په ورغاړه کیدل دې دا مقصد ده خو دا خو یو قرآنی تعبیر ده خو مقصد دا ده چې د انسان اعمال دا ددې انسان په نفس پورې چې دي چسپان دي او په نفس باندې اثر چې وي پاتې دې دا مقصد ده ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا او خدای پاک وای چې مونږ به وباسو د دې پاره په ورځ د قیامت باندې کتاب عمل نامه یلقاه منشورا چې ښه کلاو به داسې ورته وغوړول شي او دی به ورسره چې کوي ملاقات کوي هر څه به په خپله پکې ویني دې دا مقصد ده چې د انسان اعمال انسان دې پاره ریکارډ کول شي دا عملنامی غوړیدل او ده ورته کتل او ملاقات کول دی څه مقصد ده چی د انسان اعمال ختم نشی بلکه ریکارډینګ کیږی او دا باقاعده ریکارډ کی محفوظ چی پراته یی اب اب دا ورته ویل شی اقرا کتابک اوس نن اغه خپل عمل نامه اغه الولا کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا نن تا باندی یعنی د خپل ځان یعنی تا پر د خپل ځان هم چه دا حسیب دا کافی ده یعنی ته خپل حساب نن په خپل باندې ځان ته چکوا لګوا خپل اعمال چکوا حساب کوا نو شاه سے وی چې د دې آیتونو نه ګوره دا واضح شوه چې د انسان اعمال دا د انسان په نفس پورې لاسک کیږي او د انسان اعمال دا د انسان په نفس باندی ریکارډ کیږی بل حدیث قدسی ذکر کئی دا اگد حدیث تا معنی بے درتا وک زر زر عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن الله تبارک وتعالی، حدیث قدسی ده، انه قال چه خدای پاک فرمیلی، یا عبادی ای دما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی چه ما دا ظلم په خپل ځان باندې حرام کړی دی یعنی زه ظلم نه کوم وجعلته بینکم محرما او تاسو باندې می حرام کړی فلا تظالموا یو بل سره یو بل باندې ظلم مکو دا ټول چی دا ټول سره جمع کی کنه او دا خو هغه پرهیزګاری کئی بیا هم خدای پاک وایی ما زاد فی ملکی شیئا ما په ملک په دی سره هیڅ زیاتی نه رادرومی زه د دغو شیونو عبادتونو ته محتاج نه یم یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب واحد منکم فسألونی بیا مانا سوالونه کئی فاعطیت کل انسان مسئلته هر انسان ته زه خپل چې کوم دی وغواړي هغه ورکړم څونه لوی خزانه دی ما نقص ذلک مما عندي دا دی ما خو ته کوم خزانه دی ایغه کی اس شی نسی کمولای الا کما ينقص المخيط البته لکستن چې په دریاب کې دننه کې سونه وببرو بس یعنی دا اس یو تمثيل دا دونه کمولای نشی ځکه چی غیر متناهی خزانی دی دی الله تعالی غیر متناهی چی نه که ډیر شی نه یوسی بیا څه فرق نه پکی رادرومی اذا ادخل البحر یا عبادی اوس هغه حدیث ټکړه دا پکی رااله ای دی ما بندگانو ای دی ما بندگانو انما هی اعمالکم انما هی اعمالکم دا چه د تاسو باندې کوم مصیبتونه را درومی کوم تکلیفونه را درومی دا د تاسو اعمال دی دا د تاسو اعمال دی احسیها علیکم دا ز په تاسو باندې حسابو ثم اوفیکم ایاها بیا بدی تاسو ته پورا پورا چکم بدله درکوم فمن وجد خیرا فلیحمد الله چوک چی خیر میند کی او ورسره نیک معاملات کیږی او حالات یې ښه وي دا د خدای حمد دی ادا کوي ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه اسوک چی دین علاوه مقصد دا چی مصیبتونه میندی نو دا دی نه ملامتی مگر ځان دی ملامتی حدیث کے مقصد داو چی حدیث نه دا خبر در ثابت کړه چی دی انسان اعمال حساب ول شی او دی انسان اعمال په دی نفوس باندې چدا اثر دا خو شاه صاحب صرف هغه قطعه مبارکه راواخیستله ما درته هسې تتمیم د فایدې لپاره حدیث تکمیل وکړ مشکوة شریف کتاب الدعوات دو هزار تین سو چبیس نمبر حدیث تا دارنګ بل ته وګوره حدیث مبارک تا وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث پورا دا سرا وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علی ابن آدم حزه من الزنا چه خدای پاک پا بنی آدم بانی اغا حصہ دی زنا لکلی دی چه چور حصہ بدای زنا کئی اغا لوح محفوظ کی لکلی شوی دی ادرک ذالک لا محالا خام خابدہ دائمین دی او پته ولګیدله چی د اعمالو کی نفس چه وی دخل وی ا د اعمالو په نفس کی دخل وی نفس په اعمالو کی چه وی دخل وی والفرج یصدق ذلک و یکذبه او بیا فرج یعنی هغه شرمگاهونه یا د دې تصدیق کی یا تکذیب کی زړه چې څنګه وغواړي کوي کار هغه سی بیا وکړو خو تصدیق وشکنی بیا تکذیب وکړو خو به هر حال دونه قدر خبره ده چی دی حدیث مبارک نه دا خبر ثابت شوا چی دا اعمالو مقصد دا چی دا ملصق بالنفس وی او دا په نفس باندې حساب ولشی او دے نفس سره چوی دخل دا او نفس په دې کې دخل دا اوس دا اعمال دی انسان دا دی نفس نا انبعاث دی دی لنفس نا کی دار پټاو کیجی اور زرغونیجی دی نفس نا لکه مقصد نفس فواره ده فواره او فواره لکه خلاصه کی اغا اغا ورنه زی اغا اوبو ساس کی ساس کی ونه زی نو دارنګ د نفس نه داسی د اعمال سکیږي پټ کیږي داسی ورنه وزی الاعمال تنبعث من اصل النفس اعمال دار خټیږي دار پیدا کیږي د اغا جړلو د چانا نفس نه دا خبره درته کوي اوس دالته څلور کیسې به دی کوي دا به ثابتوي نمبر ایک دا چې د اعمال دا دی نفس ناطقی هغه جړ لورنه چکیږي اور خوټیږي نمبر ایک دوم نمبر دا چې د اعمال بیا دی دی نفس ته سکیږي راجی کیږي دو ختم شي خو اثر نفس ته بیا راجی شي نمبر تین، بیا د اعمال د نفس په هغه لمنې پورې څه شي؟ ځوړندي، ځان یې پورې چی؟ شخ کړی. نمبر چار، بیا د اعمال په نفس باندې ریکارډ کول شي او ده پاره محفوظ ریکارډ کې چی پراتی او د یوه یوه به ورسره حساب کاو شي. دا څلور خبرې شاه صاحب په دې موجوده بحث کې ذکر کول غواړي. اعلم ان الاعمال التي يقصدها الانسان قصدا مؤکدا په دې خبرې باندې ځان پوه کړه چې اعمال هغه چې قصد کوي انسان په قصد مؤکد سره والاخلاق التي هي راسخه فيه هغه اخلاق چې هغه راسخ وي په دې کې اوس دا خبر اول در تصابیتی چی دا اعمال دا دی نفس نا ادی نفس ناتکی نا سنگر خطیگی ادا دی نفس ناتکی نا سنگر زرغنیگی او پټاو کیگی دا خبر اوس تا چکی بیان اول غواړی نو شاہ صاحب وائی اما الانبعاث منها هر چی انبعاث ته د نفس ناطقه نه فلما عرفت دا خو ځکه چی تا مخکی وپیژندله مخکی بحث کی ګوره تا وپیژند ان للملکیة والبهیمیة چی انسان پر دو قوتونه دی یو قوت ملکی دا یو قوت بهیمی دا بیا قوت بیا ملکیه او بهیمیه دی پارا و اجتماعهما اجتماع دی دوارو دی پارا اقساما وغلبة المزاج مبتدا د لا تکونو خبر ده دا نه وو مگر دی دی وجه نه د غلبة المزاج لا تکون الا حسب ما تعطيه الجبلة دا نو مگر حسب دی اغا تعطيه د ما مصدریه ده چې جبلت په فایده کول نو مخکې مو ویلي وکنه چې دی اعمالو اعمال دار مدار اغا خیالات او خواتر باندې وی او دی خواتر اسباب اغا جبلت تا هغه څوک ته جبلت ده مزاج طبیعی ده انسباغ من الملائکه یا من الشیاطین ده دا شئی نه وو نو خود بخود پت وتحصل فيه المناسبه دا توتیه باندې هغه ده او حاصلی جی پدی کی اغا مناسبت فلذالک کان المرجع الى اصل النفس بوسط او بغیر وسط پتہ ولګی دل چ دی اعمال الرجعه ا دی اعمالو مرجع هغه اصل دی نفس تا هغه جړلی دی نفس تی خو یا په واسطی سره یا بغیر دی واسطی نه خو بهر حال اعمال خوټکیږی او زرغونیږی دی چانا دی نفس نه ا نفس داسی ده که فواره او د اعمال داسی دی لکه هغه فواره نه چی اوبه داسی چکیږی وزی استاد صاحب دی پاره یو قسم څه دلایل درته پیش کړي داسې مشاهدې غوندې الست ترا ته نه ګورې المخنثه اجړه ته یخلق فی اول مرة علی مزاج رقیق چی اجړا وی نو آ په اول اول مرت کی د مزاج دغسی مقصد دا څه پیدا وی نرم غوندی پیدا وی ضعیف وی لین وی پستوالی وی نرم کی اغا زنانه غوندی اندازی وی قدم ارشای اغا زنانه غوندی فیستدل به العارف نو یو عارف سره پدی سره استدلال کئی علا انه ان سب علا مزاجه چی کدا سره پدغه مزاج باندې لوی شو وجب ان یعتاد بعادات النساء نو واجب ده چی ده بی عادتونه دی خزو گرزئی ویتزیا بزیهن او ده به مقصد دا ده چی بیا دی اغا خزو په لباس سره چوی ملبوس شوی وی اغا کارونه بکی وینتحل رسومهن او دی به مقصد دا دی چی ځان متمثل کړي په رسومو د چا باندې ښځو باندې نو اول نه وپیژاندل شي هغه د نفس نه دا پته ولګي ځکه عوامو ته یې نه وایي ماشوم لا په زانګو کې پیژاندل شي ماشوم لا په کوم ماشوم یې که نه دا بیکاره غوندې هغه مور جلی په دې سوزنۍ کې جاړي نه چې کوم جاړي ډېر دا غیرتي غوندې دا چی غیرتی ځکه چی دته د قید و بند مزه نه ورکوي ازادی چی کوي مزه ورکوي ځکه مفتون ورته وایی غرق و پرق ډیر ښه شعر یې ویلی ده ډیر ښه شعر یې ویلی ده هغه کتاب یې د مهاجر اوښ کې ډیر ښه مجاهد ده نو یو شعر یې ویلی ده خو د لکو روپیو شعر ده زما ضمیر لا څلوېښتي کې ازادي غوښتله زما ضمیر لا څلویښتی کی ازادی غوښتله مور به تړلم په سوزنی ما به په چیغو ژړل چی ما ضمیر لا څلویښتی کی ازادی غوښتله مور به په سوزنی تړلم ما به په چیغو باندی چه کول ژړل او قائدانه صلاحیتونه چی کوم ماشوم کی ا نور ماشومانو ته داسی نه وتای چی کوم بیکاره ماشوم یا وتای زبا لوبو کی چا چا پلایم زبا چا طرف ته یم چه کوم قائدانه صلاحیتونه یی کوم ماشوم کی هغه چه میدان ته وزی ما سره به څوک څوکی ځان ورته څه کی مشر کی او چه کوم هغه بیکاره یی کنه شول غونه شی ورته زه به چا ما تاسو ځان سره کو بل ته ورته ما تاسو چه کو ځان سره کو وکذالک یدرک الطبیب دارنگی طبیب من دی دا خبر ان الطفل ان شب علی مزاجه چی کمثال دا معصوم په خپل مزاج باندې لوی شو ولم یفجعه عارض او څه عارض ورته پیښ نشو کان قویا فارحا نو دی به خود تیز مضبوط ځوانی او ضعیفا زارعا یا به دی ضعیف وی عاجز او منکسر بی ای خو طبیبانو ته پته لګی چې ماشوم ته وګوري ډېرې بیماریګانې له هغه داسې چې ورته وګوري ورته خیر بس دې علاج مه کوه دا چې سترېږي خپله به داسې شي ختم شي نو دا سی مقصد دا چې دا شینا نو دا بهر حال مقصد دا چې دا اعمال چې دي اعمال دا مقصد دا دی چې د نفس نه سکیږي او خود کیږي هغه نفس ناطقه نه د اعمال خود کیږي نفس ناطقه فواره ده ورپاره دا خبره شاه صاحب چکی ثابت کړه اوس دا خبره درته ثابتوي چې د اعمال چې نفس ناطقه نه مقصد دا دی چی روان شی نو بیا یې رجع نفس ناتی ته کیږي لکه هغه فوارې نه اوبه وځي نو هغه داسې اوځي بیا هغه تالاب ته رادرومي بیا ورنه اوس بیا چې کیږي هغه تالاب ته رادرومي باره نه ځي نو دا خبره وثابتوي عنوان تاسو ورپاره لګولی شو اذا اکثر الانسان عملا معینا لزمه وسهل صدوره منه کله چی انسان یو عمل معین دیر دیر کئی بار بار یو عمل کئی بار بار یو عمل کئی نو دا د سره لازم شي او بیا د دې صدور بیا د دنه چسی آسان شي بیا و تصادر دل زور نور کئی عمل کول لکه اوس مثال درته وخایم یو سړی د په زندگی کې د بل ټامال نه د خړلای غلا یې نه ده کړې نو هغه که د لوږې نه مړېږي که نه هلته د بل چا خوراک شی پروت ده که نه دی غریب ورته لاس کولی نه شي هېڅوک تیني ورسره بیا نه شي ورته لاس کولی دا ده ته دونه یو ګرانه خبره ښکاري خاص لکه آسمان د ده په سر باندې رغورځي لیکن یو سړی عادت ته نو یې خپروانه پکېږي دا ولې دا ولی؟ دا ځکه چی کله دا دی نه دا پته ولګیدله چی د عمل په نفس کی چه وی دا په نفس پوری چسپا کیږی دا ځکه چی تا ته اوس دا کار ډیر غټ ښکاری ایغ ته هیڅ نه ښکاری ایغ نه په سهولت سره صادریږی دا ایغ نه چی یو واری صادر شی کنه نو د هغه عمل خو ختم شو خو هغه اثر یې په ده نفس باندې پاتې شو بیا چې ونه صادر شو عادت خو تکرار د عمل سره جوړیږي عادت تکرار ځکه پښتانو کې متل ده کنه چې عادت مرګی ویری عادت مرګی ویری دا ولی ځکه دا تکرار د عمل سره پیدا کیږي بیا یې وکړه بیا عمل ختم شي خو هغه رنګ بیا په دې هغه باندې وغورځي په نفس باندې بیا هغه عمل وکړي نو عمل ختم شي خو هغه د هغه رنګ بیا په دې نفس باندې نو دا نفس د هغه عمل په رنګ باندې رنګین شي دا نفس د هغه عمل په رنګ باندې رنګین شي نو بیا د دغ عمل صادرېدل د دې نفس نه دا نفس نفس دې کې هیڅ اجنبیت نه محسوس کوي او دې عمل صادریدل د نفس نه دا مقصد دا دی چی هیڅ په دې کی اشکال او مشکل والا یې دا بیا نه یی نو پته ولګیدله کنه خود به خود دینه حالانکه بل سړی ته هغه عمل زور ورکوي پته ولګیدله چې دا عمل د نفس پورې څه کېږي لاسیک کېږي د عمل هغه روح هغه رنګ دا په دې نفس باندې چې وي پاتې وي دا خبره اوس په دې کې درته ثابتوي چې عود د دې اعمالو چا ته کېږي نفس ته نو دا یې ثابته کړه چی اعمال خوټ کیږی دی چا نه نفس نه او اوس یې دا درته ثابته کړه چی بیا یې رجعه چا ته کیږی نفس ته کیږی و اما العود الیها اهر چی عود دی دی اعمال دا پطرف تی دی نفس ناتی کی نزکا فلأن الانسان اذا عمل عملا یو انسان چکل یو عملو کی فاکثر منه بیا اغ عمل دے زیاد زیاد کئی دغسی کئی نه فلا جرم ان النفس تاثرت منه نو خامخا دا خبره وشوه چې دا نفس دا د دې عمل نه متاثر شوی ده پته ولګی دا کنه چې نفس دی عمل نه متاثر شوی دا وقبلت لونه او نفس دا عمل وال لون لون دی دی عمل قبول کړی دا پته ولګیدله ولا جرم ان لكل عمل من تلك الاعمال المتجانسه مدخلا في ذلك التاثر او دی کی شک نستا دا چه هر عمل پار دی دی اعمال متجانسه او دغه سی بیا بل عمل چی وی ایغه پار دخل دا په قلو ایغه پار دخل دا په دی چا کی دی تاثر کی اپ دی قبولیت کی چدا دخل دا اور پارا و ان دق اگر که د مدخل دقیق ته مونږ ته پته نه لګی چې څنګه دخل ده مونږ ته دا پته نه لګی خو دخل شتا دخل شتا وخفی مکانه امونگ تا دی دی دخل مکان پتا نلگی و الیه الاشارت فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم او دیتا اشارہ راغلے دا پدی حدیث مبارک کی تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا پیش کولی سی فتنه پزړونو باندې کالحصیر په مثال دی پوزی باندې عودا عودا اغا مقصد دا چې یو یو لرګی لرګی او دا اصل کې دلته هغه پوزه سړی جوړی کنه تاسو ورته څه وایي مونږ ته چړی یا مزری وایو مزری نه جوړای یا لوخی نه یا چړی نه جوړای کنه خپل هغه دی نو هغه به یوای ورخلی اپ دې پوزی کې به سکه داسې او به او مقصد دا دی چې اونه جوړی به که ټول په ټک راخلی یوه یوه راخلی داسې اونه جوړی بون ورته تاسو کنه چې د دې کمرو کې جوړاوه نو مقصد دا دی چې یوه یوه تینکه راخلی او په دې کې چې کوي شاملی نو دارنګ د فتنې په قلوب باندې دا سر وریږي یعنی د زړه د نفس په یوې ورځې نه توریږي نن یوز ارامی توب سړی وکي نو د باندې اثر وسی سبا وکي بل ورځ وکي بل ورځ اخیر بلا کا پوزای چې جوړ کی یعنی دغه مقصد دا چې زړه واخیر شي او زړه مقصد دا دی چی هغه لاندې چه سی فتنو نه که بیا ښه اعمال کای نو نن سم اثر پوشی سبا سبا ښه اعمال ملکه جوړ شي نو دا داسی عودن عودن په پیش کیږي یعنی تدریجا دا اعمال و اثر په نفس باندې چی وی تدریجا وی کدی خو وی او کدی بدو وی تدریجا وی داسی نه چې په یوه ورځ نفل باندې توای چې حالا اوس په ماته مقصد دا چې کشف کیږي داسی نه شاجی نکتت فیه نکتة سوداء توره نکته پکی جوړه شی و ای قلب انکرها او کوم زړه چی دی دی نه انکار وکی نکه یعنی ګناه کار نه فتنی نه انکار وکی نه قبلی نکتت فیه نکتة بیضاء نو هغه کی سپینه نکته جوړه شی هغه کی سپینه نکته جوړه شی حتی تسیرا یوی نسخه مطابق یا یسیرا دی بل نسخه مطابق حتی تر دوره پوری تسیرا چی وګرزی د زړونه دی اهل دی دی زمانی علی قلبین یعنی دو قسمه خلق زړونه دو قسمه سی زن خلق زړونه داسی چی فتنه قبلی او زن خلق زړونه داسی چی فتنه نه قبلی یا دا لفظ یسیره دا بیا بیا داسی معنی کای حتی یسیره تر دی چی وګرزی انسان دو قسمه شي یو داسې شي ابیض مثل الصفا سپین وي سپینې ګټې غوندې یو زړه داسې تاسو مونږ زړونه د خدای داسې کي فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض نو ایغا تا فتنہ اس ضرر نہ ورکے کڈیری فتنہ مشکلات را درمی حالات خرابیگی مقصد دا چھ دے چوی مستقل ولاڑی لکونا مستقیم پخپل مقام یم که خزان راباندی راشی که بهار هغسی یی مقصد دا ده چی دا فتنی خوځولای نشی دی خپل ایمان ثبات نه فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض والآخر اسود مربادا کالکوز او بل زړه داسی چی تور وی خدای مو دی دین او ساتی مربادان خړ پړوی کل کوزی اکوزی غوندی مجخیان چی پړمخوی کوزه دې پړمخ کړي لا يعرف معروفا نه ښېګړه چېرته ورته دننه کېږي ولا ينکر منکرا نه چېرته د بد کار نه انکار کوي الا ما اشرب من هوا علما مگر هغه چا کوم دو هغه چ من هوا چا کوم د خواهشات مقصد دا چې سس کلی محبت ته گناهونو بس هغه زړه کې دننه شوی وي نو اوس بهر حال دین دا پتہ ولګیدلا دی حدیث کی دا خبر ثابت کړه چی تعرض الفتن علی القلوب دی حدیث کی دا خبر ثابت شوا چی عود دی اعمال چاته کیگی نفس تکیگی کدی اغه خو یعنی اغه فتنه قبولی کی نو تور نخی پکیگی او دے تپ تور شی او که چیرته هغه فتنې نه قبلوي یعنی دی ګناهونه نه کوي او نیک اعمال کوي نو سپینې نقطې په کېږي معلومیږي چې د انسان اعمالو رجعه عمل خو ختم شي خو د دې روح او د دې اثر رجعه بیا چا ته کېږي هغه نفس ته کېږي دا خبره درته حدیث نه ثابته کړه ګوره مقصد دا دی چې دلیل مدعا بالکل سره مطابق دی داسې خبره ده بله خبره واما التشبث